الغیرت بفتح الغین و اصلها الانفتو غیر ها دا انفا مانا سره خودداری اوس دا حدیث ته په دې کې د دریو کسانو بیان نه دی یو برګیو یو لوندو او بل سو گنجیو په دې دریو کسانو الله دې مهرباني کړو احسان یې وسره کړو خدا درې والا په خپل کار کې شي خصوصا دا دوا پیل شي ناشکری کړی دا ناقدری کړی دا ایو په کې څه گزاره کړی دا نو هغه الله کامیاب کړی دی او دا دوره نه چې برګې مرز در باندې الله راوستي دا او د برګې نه صحیح شوي توبه الله توبه سوا ارس الله زماستاري و گنجیا چې گنجې کړي الله د باندې مصیبت راوس دی او د گنجې توب نه خلاص کړي گنجې نو بیا هغه نسو کا توبه وباسا والله ز صحیح بل ولوندا چاله د سره احسان کړي ها بنای کړي اسه درته خودل نو ولې ولوندا ناشکری کې نو قال وی الابل وخان او قال البقر یا راوی زما شکر البقر سشه غواګانی غوین مال شک راوی د شک دراوی دی دا چې د الله شک دی یعنی راوی وای اوس مې یې دې چې دې سړی او خان یاد کړیو کده سړی فاتل اقرا نوراله دال فرشتہ فرشتہ الله په شکل د انسان باندې راولې ګل چې درې والو سواغلا امتحان واخلا کله به تاسو سره پیسې یو کسب او یا کمال کې پیسې پکار پیسې کم دې کړی ما سره پټې کړې امتحان بالکل سره واده چې بیا به راکې کنه خیر دی وا او سما سره نه چې کله زم څه کار نش بیا به راکې پوش رالا گنجی ته فرشتہ گنجی نه یا بالکل سره گنجی گریم بار دغه بس گنجی فقا باج خلکو لقب ونوم په دې مشهور کړي گنجی گنجی نه نه یو هغه گنجونه منجونه چې خلکو مشهور گنج بخش راځي کنه یا داتا گنج بخش یا گنجی آباد مردان کې راځي ګره خپل بازار دی ګره فقال انوی فرشتي دی گنجی تا ایو شی نه حب لیکا کم یو شی ډیر خوخ دی تا تا پس زونو کې نو قال وی گنجی شعر حسن ویخت خستا چې خسته ویخته دامه خوخ دی دا ویخته خسته ګور نعمت ته ها ده حفاظت کوي وخت ساتي منګز وها تیل ور کوا شیمپور کوا بادام تیل ور کوا غړوي پوش ازنه چې غړي کو بیا په دوله کینی بازار سپلی شي بیا زنانو تو ګړو څنګه بالکل صفا تار پتاری څنګه حفاظت کوي اور وغه یای ساتم د نارینو د پارا د ساتنې اجازه شوه دی خو خورول بهتر دی او د زنانو د پارا د ساتنې اجازه وجوبي شوه دی اخرول نشي نو هغه څنګه حفاظت کوي پوه شي اوالکان دې د پور به لکه د زنانو وخت پرغي نه تیل ور کوي نه منګز ور کوي او بوی تیزی او ګوره دا واوره چې د زنانو ویخته که اوبو نه رسیږي من منستا خو چې ویخته اوبو رسیږي بس دا کافی دی او چې د نارینه ویخته مسته به هم وبرسي ویخته به هم وبرسي ځکه د دې د پاره ضرورت نو د پرې خودلو او د خزر لپاره ضرورت د پرې خودلو پوښ دیو جنا حدیث کې راځي یو ځل نبی علیہ السلام د هر وخت لاندې جنابت ته یو سړی جنوب کې دی بازار زر ابوا چولې او سو وخت پاد شو چا نو داغه جنابت نه وته د دې وجه نه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې دا خبره کله وکړه نو حضرت علی رضی الله عنه به هر جمعه کې بیا سر کلاو ځکه چې سر وړو کې وختلو کې دي نو هغه لوندې گزر واړي دا چې غټ شي نو هغه بیا ډیر مشکلي او بیا چې دا چې غټ شي پوه شي چې دې بازو غټ کړی وَيَذَابُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَذَرَنِ النَّاسُ په ټولو سيزونو کې کم یو شی تا ته خوښ دی نو قال ویلوند اي يرد الله الى بصري اغه لون خو ودا می خوښ دی چې نظر می خپل حال ته واپس شي دی وکړاندو مال پیسې پیسې می خوخي دي پیسو نه خبره نه لري ها بصره نظر دا قال فأي المال احب اليك کم یو مال ډیر خوخ دی الیک تا تا قال نوی الغنم ګړې لون ته ګړې خوخې دي غونو کې سره کنا په دې خوشاله الګ لون د قران ته کې نه حدیث ته کې ته اوسه کې بازار بازار باندې ګرځې په دې ګرځې وګړې می خوخې دي فاعوت یشهت والدن الله چا سره چې بس لون شي نو قران ته کینه چې خلک د خدمت کوي بس غبي غاو بناسته وخت یې راوخستا دیندارې سره اے و چې میګه د خدای په قهر شي سول ورکی وزد ول ورکی چې دې باز کس ته خدای په قهر شي نو وزد ورکنه به به خپل خوخه طالب ته وزد ورکی کولون دی کو باز طالب او د سارو او د بچو داغه یعنی دا سه ساریو لا لا ور کړیو ګړې بيزه غوان او خان چاغه د بچو والو بچی به وروړو فکان لهذا واد من الابل او هغه داسې پدې کې د دې چې دا برګو دوخانو یو ځنګل لنو دې دا یو ځنګل دوخانو بیا را لدا فرشتہ برګیتا په خپل شکل او په خپل حیات کې فقال نوی رجل مسکین زیو سړی و مسکین فل قسمت په قسمت کې ها او یو سړی مسکین قدن قطعت بی الحبال فی سفری چتا کې ختم شي په ما باندې رسې په سفر زما کې یعنی زه غریب شوی ما ما ته د تللو سفر پیسې را سره نه وي ځکه یو سړی پیسې نو غتلې شو مخکې د سفر توخه ختم شوی و فلا بلاغ لی اليوم الا بالله ثم بك نشته رسیدل زما د پانن نوځي مگر په توفیق د الله ثم بك بیا په امداد ستا په پیسو ستا اسالک بالذی آتاک اللون الحسن والجلد الحسن نو وی هغه تا الحقوق کثیرتن یواز تخمنه حق هما باندې حقنا ډیر دی یواز خود نه هما باندې ډیر حقونه دي کم کم حق بزور کوما چا چا له بزور کوما یې ډیر حقونه ته چې مال راکړم چا چا ورکوم شومواله پکې دا ده قال فرشته ورته وی ک انی عارفک گویا که زه خو پیجنم تعالی را علم تکون ابرسا یقذرک الناس آیا نوی تو برګه چکرکه وکول سان خلکو فاعطاک الله نو درک تعالی الله ډیر مال قال نوی هغه انما ورثو بشک ما ورکړې بشکا ما په میراث ور کړې دا مال را کړې ما ته الله دا مال دا ما تنره را کړې پلاني او پلاني وې ما ته دا مال د سره ملاو دي حضر کړې تا ته الله دا مال نفقال وی انما ورثتو هاذا مال کابرن ان کابرن په میراث کې ملاو شوی ما ته دا مال د مشرانو د مشرانو نه کابرن د پلار نه بیا د لوی مشر د نکنه ما د د پلار د نکنه میراث کې د مال پاتې شوی دی مال الله نه دی را کړی فقال نوی فرشته ان كنت كاذبا كثرت دروغجنه په خپل خبره کې فسيرك الله الى ما كنت فسيرك الله فسیرک الله نو دې ګرځي تعالی الله هغه ستا چې وې ته هغه باندې الله دې هغه سکا څنګه چړم به وي چې برګې وي څنګه چړم به وي بیمارې غوړي هغه سکا تو غمال اوس په مال کې سنرا کې هغه زکات هم نه راکې خیرات کو پرې دا چې مالدار شوی چې غریب وي نو ډېر به ورکولې چې برګې وي خشړې به ورکولې گنجه او برګه او عامه لاندې دا ډېر ها شذ بخل ماته په دې کې زیاته ده ځکه دا ډېر زیات واتل اما فی صورته و او دلون نه پیسې نه غلطي ګوره ها داسې کچ را کچ کی وی ګوري مخ کې رسو کو چتا شي نه غو پیسې خو شي نه ګوره دا مو چې خلک پیسې ماین نه دي گنج لا او مسافر وابن سئن قطعت بی الحبال فی سفری یو سړی غریب ناغوی ختم شوی دی په ما باندې رسې په سفر زما کې یعنی اسباب را سره ختم شوی دی پیسو ترک می نشتا اے لوندا کس پیسې نه لره کا فلا بلاغ لی اليوم الا بالله چې تا اخذته چې اخذته چې تا اخذته غیر د خاص الله د پاره قال نبی فرشته امسک مالک او ساته رضان سره مال خپل نبی علیہ السلام ورته ویز فرشته ورته امسک علی مالک او ساته ځان سره خپل مال فانما مبتلیتم بشک امتحان کولی شي تاسو فقد رضی الله عنك تاکي راضي او خوشاله بشي الله ستانه چې ستا عمل واجب وي ستا عمل او جواب او لدنو ستا نه فقط رضی الله عنك وسخط على صاحب او غصه بشي ستا مرګونو خپل باندې روان اوس یعنی مقصد درې کسان حاصل دی حدیث دا دی یو برګیو یو کنجیو او بل لوندیو خوش برګی گنجی خو خپل معاملہ پر غوړه پکې نه بس مال او دولت علوم ته وی تصدا کنه فرشته ورته وی عجز الله په شکل د فرشته راوړي ړوند ته وی چې بس الله ما سره ډېر لوی سانو کو زه خکلم دا د ما چې څومره ته وړي نو وړه الله ونور راکې خلان دمشته ګوره ها خپل ملګرو باندې خرچه کوي او شي وای ما سره الله ډېر لوی احسان کړی دی ما زما نظر چې ما دا واپس کو دا ډېر لوی احسان دی ما دې ورا کړی ها نو الله د رضا کو وقولوا ولد هذا هو بتشديد اللام شد اللام سره ایت والله ولادتا وهو معنی نتج فی الناقته چې دا بچی پیدا کون کی دا او دا دا او دا او خید بچی کې بچی پیدا کېدو په دناته په شان دا یا طلب کې غل را د مال زمانہ را سختر باندې نو کوما وفي روایت البخاری او په یو روایت بخاری شریف کې راغلی دی لا احمدک بالحاء لا احمدک بترک شیء تحتاج الیه ز صفات نو کوم ستا په پر خودو یو شي کې تپای کې او